یهدینا چې شي که نه دا د هدایت نه شي هدایت رهنمایي ته ویل شي سیخول رهنمایي کړل که نه او یهدینا چې شي دا د اهدا نه ده اهدا بیا جوړول ته تیارول ته او سره کښلیول ته دې ته ویل شي که نه دا د شزو نه سوي کنه کما شزا چې وری دا کنه شا بیا نه را شزه به ترکل شي کنه شا بیا د شزو نه چې کیم دا کیرو له خدا سي اکثر چې هو یا شرمېږي یا لا بغړی وي مشغول وي کنه انو یې نشي سره جوړوي کنه نه را دا ګاونډو نه دا ملګری چې کیمې وي کنه دا سره به ترو بری چې کیم دا کنه بیا نو یې چې کیم دا کنه سره ته یو را کو کنه اکثر اکثر بیا دا کیمه شزی چه دا ور سره دریمی ده نوی سره دا رهنمایی کو اده شزونه تا دا وکړل اده تا دا ورغلی دی چه دا کیمه ور سره دریمی و اده نوی تا دا وکړل دا ورغلی دی کنه شادغه اصل و ثبوت یو په شریعت شستا نوی تا دا وشي او دا رنګ دا کیمه شزونه چه اده سره دریمی اده رهنمایی کو کنه امیړه کېرته دی ور سره دریمی اده پر دا وکړل کنه شان یا کیمه شزونه چه دو سره بروبروی ده سره جوړوی یه چه کیم ده کنه او سره کشلیوی یه کنه شا اغه تا ده اوکلل کنه شا ایده اصل و ثبوت په شریعت ششتا باب دعاء للنساء اللتی دا باب دا په بیان دی دا وکړل شي هغه سوزونه ته یهدین العرسه چا دی رهنمایی کو دی هغه نو یې چا سره درې می یې را کنه نو به دا په حدیث ششتا کنه وابي قال حدثنا فروة قال حدثنا علي بن مسر عن شام عن أبي عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم قالت حضرت عائشة ولدي تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم فنکاح مولا رسول مبارک اشپیر کوله و چې دوی په نکاح کړی او حالیه نکاح ور سره کړی او وړي نه و یاره بلور پکې شوا کنه شه بیا ورستیا نیکوله ته چه ورسیدلا بیا ولی چه کم نکنه سره جوړه کړه سره بروبر کړه بیا د رسول مبارک کارا چې کیم نه کنه ورډ لا کنه نیکوله په واخ شي کنه ورډ یې اچھا جی قال الحر تشوری تزوجن النبي صلی الله علیه وسلم په نکاح کړه مولا رسول مبارک فادتنی امي به یو ورځ ورځ نه چې کله نیکوله ته ورسېده کنه روغله متمر دمو فادخلتنی الدارا دا بیا دو په دیو شو ان را سره د بچونه سره بزنګي بزدا کنه صاحب ابو داود سره شو دوست دروشي کنه بزنګي ور سره بزدا یعنی را سوزونا دی ور سره میر یاد ور سره بیا جکیم نه کنه صاحب زنګي نه سره کی ذکر لا جکیم نه کنه اوره وخت کیر دا دی سره برو بارک را سره جوړه کړل کنه فادخلتنی دارا بیا داخله کړه مولا را او په شب باغ باندې کنه په شب باغ باندې کنه د خیر د برکت دا ورته به د خدای د پتو شه خیر او برکت وچوي او خدای دې د شب باغ چستانه کا کنه والا خیر طائرن او په غشا باغ باندې کنه دې د واجه کې نه کنه تا وکړلا دا نه دا لکه مودا دا وکړه او دا رنګ چې کې نه کنه مېر ته ما دا وکړه کما سلام چې کې نه زه سره جوړاوله او سره برابر ولا کنه باب من احب البناء قبل الغزو کنا آغا سکان چه محبوب گانی بناء پشزا بنده کنا بناء دخول جماع ده شزه سره په مخ شه ده اغتلل نه غزو تا کنه یا مثلا یو سړی ده چې کیم نه کنه مثلا نکاح یې کړه ده کنه شا نکاح یې کړه ده ازای غزو تا دریمی کنه شا او جماع نه کړی نو زه دی یوشده ملک سمانا چه نکاح یه کروی دی یوشده سرکانا و هو یریدو ایبن یبها و زاد زدا غوری که دی دخولو کو بده بنده ولم یبن بها و دخولی نوی کرا پده بنده زره غوری چه دخول می کرا و دیل دخولی کرا ندا جماع ندو کریه دالا چه کم دا پا مبس ندر می غزو دا والا زون لا یا کو کانا شام اوالا چه کم دا کانا جماعو کو کانا او چې فارغ در سره چې کیم ده کنه بیا مو سره غزو ته لوړ شي دا نه دی نه ده ثابته شوله چې دا شا خبره ده کنه چې اول له سره چې کیم نه ده شی سره ملاوي شي باب من بنا به امراتن وهي بنت تسع سنين هغه څوک چې دای بناو کو بشدا باندې او حال چې دا شدا بچي د نیکو لیوی کنه بار حال نیکو لی چې وی جماع سره کړای شي خو بده شرط باندې چې د قد جماع لري دا کنه دا چې کیم نه کنه دا راوړي حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ چې کله یو ډله کنه نه کولې وکنه شادو خو دو ویای کنه شا میر یې راسو چې کیم نه کنه چې هغه په دې باندې لو سوال تربیت وې په باندې کولو کنه نه کولې بچی خوړی کی خو یې چې میر د شخص تعالی کنه څنګه سو تعالی چې کیم نه کنه دا کوچ مچو دا خجیره مجیره چې کیم نه کنه صدا ورو کوله دا چې کیم نه دا تیرې مې رې کنه دا چې کیم نه کنه دې سره بیا غټې دې چې کیم نه کنه او به سره ستره دي زر کې کنه دا شي نه مو تر کولا یا دیو جن نه کولې ته چې رسېدلی او چې کینه تیرا سیرا چې کړهو کنه دې هو وی قال حدثنا قبيصة بن عقبة قال حدثنا سفيان عن هشام بن عروة عن عروة عروة صاحب چې کیم دا کنه دې نه دا روایت تا تزوج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة پنکاح رسول الله عائشة بی بی وهي ابنه ست نو حالت دو بچی دې پیژه کوله و نکاح خو وله سره کړه و یدو د پلور په کیر شو کنه نکاح یې کړه و سره یا وړ جنا و بنا به او بنا وکړه په دې باندې حال چې دو بچی دې نه کوله و کنه نه کوله په وخت به رخصتی او رسولم برکر ورغلا بیا بنا جماع دا وش و مقصد عنده تسعا او وقت کړه عائشه بی بی د رسولم برکر شه نه کوله کنه د رسولم برکر کلام له دوه کنه دو ده و تلا فکوله و کنه شا چه رسول الله برا کلا مره دو دو ده و تلا فکوله و کنه ذکر یو خیلی نکوله پو عمر شه وڑیه و و نکوله ای نرا رسول الله برا پکر شه تر کری دی کنه خو نکوله و نکوله و تلا فکوله شل کنه شا نردا رسول الله برا کلا مره دو دو ده و تلا فکوله و کنه شا باب البناء فی السفر بارحال جه کین ده شه سر جمال لکه پکلی شه رو دو دست سفر شه چلوڑوی او جه کم ده کنه سفر شا جه کم ده کنه بنا او جماع ده شده سره چه ده دارو ده کنه شا چه ده سه مکاوی و زیوی و ابی قال حدثنا محمد بن سلام قال اخبرنا اسماعیل بن جعفر عن حمیدان عنس رضی اللہ تعالی عنہ قال عنس سیویلی چه اقام النبی صلی اللہ علیہ وسلم بین خیبر والمدینة ثلاثا تمشو و رسول برک فرمان ده خیبرو ده مدینه منوره شه دریش به پر یاد ساڑا ولی بی کانا دریش به دا مدینه منوره نتلو یبنا علیه چه بنا وکلا شو په دبنده منه ور داخله ولا شو په دبنده صفیه بنت خویی کنا آوی چه کم دا کنا په دبنده ور داخله ولا شو و ده اغا ده پر په دبنده خمالا کولا شو کنا بنا وکو بنده جوڑا ولا شو لکنا دا خویی ابن اغا صفیه بنت خویی چه کم وکنا دا بار حال چه کم نوین دا و رسول برا قضا کری و بیا نکاح سر کرا و کنا دانه به سفر شه د رسول برک پلیار سیدریش بیاړه ولی دی رسول مبارک امر وکړ په دسترخوانه باندې یو غوړه وې کنه فاولقي فيها بیا دسترخوانه نه غوړه ول شول فاولقي فيها من التمر بیا وته ول شول په دغه دسترخوانه باندې خجيره والاقط فنير والسمن وغيري کوچ مچوي او پنیر او جکیم نه کنه او دا خجيره وې اره دا په باندې وته ول شول فکانت ولیمه ته بیا وی دا څنګه نه لینه ولیمه رسول مبارک کنه دا رسول مبارک ولیمه کچره مثلا پرده په دې باندې وکړه دې نه خال کنه خو بیا پاته ولا کېدا چې دا من کو خال اصل ده او کا پرده نه په باندې وکړه کا په وینځه باندې خو پرده نشته کنه بیا پاته ولا کېدی چې دا خو وینځه ده کنه ال حجبها کچره حجاب یو کو په دې باندې فهیا من امهات المؤمنین دا بیا اصل ده من کو حاد ده امهات المؤمنین ده وَإِلَّمْ يَحْجُبْهَا وَكَچِرَ حِجَابِ نُوْكْلُ پَدَيْبَنِ فَحِيَا مِمَّا مَلَكَتْ يَمِينُهُ وَذَرَا انتظار وَتَكَيْ فَلَمْ مَرْتَحَلَا سه وخت چې روان شو رسول مبارک کوچ ته اراده وکړه رسول مبارک کنه وسأل لها خلفه زیت یور کړو رسول مبارک اې دغه صفیه بی بی د پر ورس کې په ځون پسې غنا پس ورلی باندې مخ رسول مبارک نو سو ورس یې دې ته ځون زیت یور کړو غنا او ومد الحجاب بینها و بین الناس ورغلان یک ارغلان یک ولا پردا رویسکا ولا پردا پرمان دې له پرمان دې خال کې خیس پتا ولګه ده چو دا هم من کو حاد او اصیل ده ام المؤمنین لو کنه دا هو وین زنه ده کنه شپ باب البناء بالنهار بغیر مرکب ولا نیران نه باب البناء بالنهار دا باب دا په بیان دې جما کړل شه دې ورې ده مطلب دا ده چې خامخا چې کیم ده کنه دا نه ده چې شپې جما کې ورځې ګناه ده کنه شانه ورځه جما چې ده دراو ده کنه چې اس مناسب زی وی کنه هو مخشه ده کې سوا کنه چې نو وی چې کیم ده کنه چې وړل کنه شا بیا وی چې کیم ده کنه په اوس پس ورا ولا کنه شا یری کنه اوس په اوس ورا ولا کنه دا کې څه وی کنه ګرځا ولا وی اعلان ده پر تشهیر ده پر کنه شا سودا وی چه کم ده کنه پا وسو بند سورا کرلا یا وی گرزا ولا او مخشه وی چه کم ده کنه یر وی تولو کنه یو خواه ضرورت ده و جنوی او گوشی خبره ده چه سپتای نشیر خواه دای کنه پا وس بارو خواه وی کنه یا مثلا و پپشت لای نشی چه کنه پا وس بارو وی کنه او یو تشهیر و ده اعلان ده پراوی مخشه جاویت پا وقتی و تشهیر و ده اعلان ده پرا داست کل کنه شام یر و مخشه تولو کنه دا ندی کنه بارخل دا چه کنه جاویت رسومات دی او ده ورزه بنا چه دو دارا و دو ابی قال حدثنا فروت ابن ابی المغرہ قال حدثنا علی ابن مسر عن شامن ابی عن عائشة رضی اللہ تعالی عنہ وعنہم قالت حضرت عائشہ ولی تزوجن النبی صلی اللہ علیہ وسلم پنکاح را مولا را رسول مبرکاش پیدا کوله وز چې رسول مبرک ز پنکاح له پلور په کیر شو کنه رسول مبرک پنکاح کړی او یا وړي نه وا د کله نه کوله پیراش ول کنه دا خو عذاب الفاظ دی کنه فلم يرعني ویره کنه بیا وندرا ولا مولا را ده رسول برک پکیر شه بل چا الا رسول الله صلی الله علیه وسلم مگر رسول برک تکیم دا کنه کلا ودرا ولا زحن په واخد دغه چاخت شه دا چاخت وخت دا غرمه نه لسی مخشه وند وخت دا ور مستر غریغه مزدورا کامل ور مکمل شي کنه په دې وخت رسول برک ودرا ولا کنه دا ده عذاب الفاظ دی لیکن آدو ده جماع نکنه سم دا یعنی اوریده جماع رو لکنه رو لکنه سا اوریده جماع چی کما دو کنه دارا او دو دست غا خبران دو کنه سم بار حال خو بده حدیث شریف سره دا یوا ترجمه الباب ثبت شولا چی باب البناء بالنهار اب غیر مرکبن ولا نیرانن کیسا اسدو کنانش تبشه کنا دو چی ورڑی دو اسی پتا دا ویل المری میری چه نه دیتا مختا یر ولا دا و نه چه کنا پوست کو بندی دو سورا کریو دا تشهیر و دا غالی پرا کنا پتا دا ویل سبی تیری خو جواب پا الفاظ چه دا کسا نشتا کنا پا الفاظ چه خلیل غای وا کسا دو دا زحن سبا کنا چه باب البناء بن نهار دی ورز جمع کرل پا دی حدیث شریف چه زحن تکر و غلا دا کنا باب الانمات و نحو حال النساء دا باب دا پا بیان دی انماتش یا مثل ده دیغه انمات الین نساء ده پر ده شو ده انمات جمع ده نمت تو نمت نمت دا سه کنا جلیدار پټکی سوی کنا دیتا ویل شي او دا منقش او دا کشلی پټکی دا بشترا باندې پوسه کې دا چیرې دا اکاک پټکی سوی چې بشتو سه تویای کنا دیتا ویل شي کنا شان بهر حال ادغه جواز بیانوي امام بخاری صاحب کنا دغه جواز بیانوي کنه چې دغه کنه پټکی په دې بسترې باندې پوسا چولا اې دې گنجایش تا دا جایز دي کنه سا اگر که مثلا لای کنه نو ځکه چې هغه دې ډاول لا دې جنت ته چې کیم لا څه طرفو ده دا خو کنه خلک گنجایش چې ستا چې کیم دا کنه جایز ده وابي قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان قال حدثنا محمد بن منكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول مبارک تو فرمیل چې هل اتخذتم انماتن سرنګ یا تو سه چې کیم د کنا نیولې دي او چې کیم د کنا معنی د استعمال لپاره ځنه ته انماتن دا ده کاک ولا پټکی کنا دا پټکی تو سکیم نه کنا دا سرنګ نیولې دي استعمال ویسه قول تو جابر ابن عبد الله سے چمو تو یا رسول الله وان لنا لنا الانمات ایک کی معنی دی میل دے پر دے کاٹے پٹ کی کنا کا میل دے بسترے مخانے وی نہیں پوتے ہوئے کاٹے پٹ کی کنا سا نو بیا دے قال رسول برکت ربنا چه انها ستكونو اس کنشتا ده خلق ده کچه بڑکی خدا انمات چی دی ستكونو زردو چه داوه ده استعمال به شریشی کنا داوه روشی کنا شا این رسول مرک اخبار برکلو چه کو مستقبل که ده استعمال شریشی کنا خونه را انکار خیلی پوگلو که انکاری پوگلو دینا دینا ثبت ویده ترجمه طلبه چه انها ستکونو دار کټه پټ کیسه دي دا سر دې استعمال وسري چې په مستقبل مراد خو نه انکار باندې په وړ کپ وکړلو یا انکار یې نه کوو کړو یې دی نه ګنجایش سره ووتلو که نه جواز یې دی نه چې کیم ده که نه راوتلو مسلم شریف چې یو روایت ته چې کیم ده که نه چې حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها داسې چې کیم ده که نه یو پټکای له کړه و که نه د هغه قسم او بیا رسول مبارک رو شایع کړلو انا خو بیا د مې جواز یې ولې مې دي که نه شوی امام بخاري صاحب خو به دې سره جواز ثابتوي که نه بیا یې د پراله کا شرحین مختلف جوابینا کړی دی یو جواب یې دا کړه دا چې پیسې تصویری نه وی کنه شا آ تصویرې له وجه نه رسول مبارک چې کیم دا کنه بشا کړه دا کنه شا سوچ مې دا کنه او یو جواب یې دا کړه دا چې آسه رسول مبارک د اعراض د پرا او د اعاده نه او په طریقه سره دا بشا کړه دا کنه چې اعراض یې کړل یې خیره لکه رسول مبارک وی او زنا شارحین وی چه نا عام حالت ایسی چه کم نکنه دیغه استعمال دانه دا که کذکا رسول مبرک ذکره دا کنه او چه کم دا کنه ده نویه ده پر استعمال سده کنه ده نکاح کو مکابون ده یا ده میره ده پر دا بیا رو دا کنه ذکر دا خو ده نکاح کو باب شه امام بخاری سب دا کسا رویه دو کنه نر مطلب دا چه ده نکاح کو وقت ده نویه ده پر یا چه کم دا کنه ده اغه میره ده پر ده استعمال چه کم دا کنه ده رو دا کنه دا که کیم دا کنا دیگه اصل یا موجود دا پا حدیث شا کنا دا مطلب دا چه دارا او دی کنا شا وابي قال حدثنا الفضل بن يعقوب قال حدثنا محمد بن صابر قال حدثنا اسرائيل عن هشام بن عروه عن ابي عائشه رضي الله تعالى عنها انها زف انها زفت امراه ان هذا هذا يشاكد زفت امراه الى رجل من الانصار یوا یتیمه ور په تشریع حال ته شیتا وای دې په تربیت او پرورش شوا به چې کلا ور په نکاح راځي کیم نه کنه یو سړی د بیا حال ته شی ور واسطه کنه بار حال دې چې کیم نه تیار کړل جوړه کړل ویر یو واسطه چې کیم نه کنه مړ کېرته کنه الله هدا حال ته شاته او زفت امراتنا دې ور وس پرلا یوا سزا الا رجل من الانصار په طرف دی یو سړی دی غ انصار دې ته ور په نکاح کړی وا کېرته ور وس پرلا ویر یو واسطه فقال النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله برکته چې وایشه بیا دوس خدا سره واسطه ملنګای هونه ولر سره کنه سا چار خدا واجه کیم ده چې صدا امر چې کیم ده کنه غا الله هو هم در سره کړی و چې کینه تامبل مې امر زغه ولا کنه سا دا غاز دغه جنو ذات وخله چې کیم ده کنه په پټه خپل دوس چې کیم ده کنه سره ور وصله انصار ته خدا وکړه ډېر خوان ور کوي کنه خدا امر کومه ده چې کیم ده کنه غا کړه وکړه یا وایسو ما کانا ما کم لہو نے تو سر ہو دے صلی اللہ و نوا صلی اللہ و پہ تو سر نوا دا مرو کاما کا صلی اللہ و پہ چاروا کنا سا فین الانصار یوجبهم اللہ و انصار سبی خوان میر کوي دیتا خود اللہ ہوا دا خوان میر کوي جبه لکه بل وال چې دیني چې د پښتنه نه وکړي چې تشي الله مې در سره کړی و یا رسول مبارک ته وی چې وړي چې نه کیمیا در سره کړی و تامبر په دا والا د امر په یاره کنه دا پان سره ته پام ور کوي چې کیم ده کنه دا مر تام بل چې کیم ده کنه والا سندره مندره دا ویل چې کیم ده کنه بیا دې پښتنه ده نو کړ چې کیمه سندره دا ویلا دې رسول مبارک سندره وتا ویل چې دا چې کیم ده کنه ویل چې اتیناکم اتیناکم فحیانا وحیاکم ولولا ولولا الذهب الاحمر ما حلت بوادیکم کنه دا سندره رسول مبارک کیم ده کنه دا وصله چې دا سندره دا ویلا کنه وقال ابراهيم عن ابي عثمان ابراهيم ابن التهمان ده ابو عثمان لدا کسا نکر کری ده ابو عثمان نوم سو ویچ نوم ده ده جعد وکنا جعد یه نوم ده ابو عثمان خوی کن یادو کنا شا اچھا جی ابراهيم ده کسا نکر کری ده ابو عثمان نه ابو عثمان نکر کری ده انس ابن مالک صاحبنا رضی اللہ تعالی عنہ قال اذا ابو عثمان ویلی دی سوچ گئی قال اذا ابو عثمان ویلی دی چه مر بنا تیر شو انس سے پا میز بنده فی مسجد بنی رفاعه پا جمسد بنی رفاعه شه پا بسرا شه مسجد بنی رفاعه را میدو کانا سا آجی میزانو سیدار بنده تیر شو بده جمسد شه فسمعته یقول ابو عثمان وی چه مغور بزل انس سے ابن یقولو چه ویلی اداس چه کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم و رسول برک اذا مر بی جنبات ام سلیم سواخت وی چه تیر دو دا دا یا بیا درې ته هو تلای چې تلای کنځي ورتلای شه اذا مر به جنابات ام سلیم تو هته چې ته رسول رسول مبارک پیغا ترافه د کیر به ام سلیم معنی مو د میر په کیر په ترافه باندې چې ته رسول دخل علیها یو ور داخل شو رسول مبارک په ام سلیم باندې فسلم علیها به رسول مبارک او چوره چې کیم نه کنه په دې باندې کنه تعلق یې و سره تعلق یې و سره هغه مقدر ورسره کښې ده کنه جزا کچره میر هدیه کړی و رسول مبارک ته یو هدیه دا بیا شاه خو واجه ست تو خپل مې ورلږلی و کنه فقلت لها انا سیبی چې مویل دې مرته چې افعلی خو جوړه که ست تو خپل کنه سه هدیه خو وکړه شر کنه افعلی وکړه شر باندې تو خپل یو راکه کنه چې ور ویل فعمدت الى تمر وثمن وعقدتنا معید موسره الیه په طرف د رسول مبارک متعلق له جمله رسول مبارک د ویرا ده فطلب کو به الیه یوړل وکړ مو په دې ورشابن الیه رسول مبارک ته کنه رسول مبارک ته مې دا ویرا فقال به رسول مبارک فرمیل چې زاها شیر د لور شا کنه شیر د لور دازي کنه ثم امرني د لور سره رسول مبارک امر پرمو ته فقال رسول مبارک ته فرمیل دا سو کچ اول علی رجالن اروبل متصصری یا تحدثونه چې رسول مبارک په کېر شنه نه خپل کات سره شریک کړو کنه مړې وګړه کښېنه سول دي سرینا کښول کې پینا مې پینا وچول کنه مجلس شریک شو کنه شاید دل رسول مبارک نو و د کړه دا کنه زینب بی بی سره او دې منډه سینه سره کښ ولې سوستي چې کینه مجلس کو کنه په دې واسو یا حجاب یقینا نه نظر شي پردا نه وته دل شي زینب بی بی نه راځي کنه شا پردا یقینا نه نظر کنه اچھا جی وبقي نفر يتحدثون چې خبره کړي قال انس ویلی چې وجعلتو اغتم شری لګیا شو زه اغتم چې سخت غم جان شو کنه په سخت غم جن ولې باندې لګیا شو کنه شری شو وای شو ویلې ځکه چې د رسول مره غریب نه و دې کړه دا او چې کیم نه کنه په دا سړی مړیا خور دی له واسه نو سیس مجلسینا کو د رسول مبارک پکې دې نه رسول مبارک ته تکلیف ده دیو جنا زه غم جان شو وجعلت احسن مکنا او زه چې کیم نه لګیا شو چې غم جنې ده زم ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم بنا رسول برکو وته چې خو سوا کنا او ورته چیر کلو هو نه راځي جوړه کړه لور نه هول حجرات په طرف دې غنه را کوټه ده کنا نه را بیونه چې کیم کوټه ری اته لور وخرجت في اسره انا سوي چې دا وته لور څخه بده بسه کنا فقلت موت اول چې انهم قذابو یا بخار د مخته راغلا یاد یو تنو سی په کار چې کله په خیر کار انتظار وته کله نه کنه شانه ولكن اذا دعيتم لكن سواء چې روبل شي فدخلوا ولا ور داخل لري فاذا تيمتم سواء چې تاسو خروج کوی فنتشروا بيدريني یا کنه منتشر کړئ نه را کنه شان ولا مستانسين لحديث او ما چې کیم نه کنه تاسو سره کښنی د پرد خبره کړل کنه ویشو کنه استیناس نوی کنه چه خپل کس سره شریکو کنه ولا مستانسین علی حدیث او نوی تو سه چکیم ده کنه خوان سره و خستین کی پیغه خبره بنده چه خبره بنده تو خوان سره و خلی کنه مڑی به خوڑا و سره نوسی خبره مجلسین سره کی کنه ان ذالکم کان یؤذی النبی بشک دا نستایل تو سه مړی نه ورس کیا تکلیف شر کوي پیغمبر دا فیستحی منکم دای هو حیا کو دې دوستان دې تویای نه چې درې مې نه راکنه ها هو الله لا یستحی من الحق خدای پاک دې حیا نه کو دې حق دې بیان ولنه خدای پاک دې حق خبره کو کنه قال ابو عثمان ابو عثمان سے ویلی دی داوال کنا دا دویام دی حدیث روی صدا کنا شام دو ویلی دی چه قال انسونا انس سے ویلی دی چه انو خدمه انه خدم رسول الله صلی الله علیه وسلم 10 سنین د خدمت کړه د رسول مبارک لاس کولا کنه مو د رسول مبارک خدمت کړه یو روایت کې دې چې لاس کولا خدمت کړه او په دې روایت سره ول چې لاس کولا کړه دا صحیح دادو چې سپه پوسا نه کولا کړه دا یا زنا حالکه د کثرت الوړې بار نه وځي بیا نه کولا یلای او زنا حالکه د کثرت ور کملوي چې خو څه ول چې ونه کام دي نه خلاص پیرا دی هغه کما ور پیرا کو کنه بیا لاس کیو دی کنه شام وی شو کنه صحیح دا دی چې څه په پوسا نه خپل خدمت کې د رسول مبارک ته کیم نه کنه کړه سوچ مې نه کنه دا یې دا یې کسي باب الهدیه للعروس اول باب یې نه کنه ترجمه تل باب په دې کې چې رسول مبارک عروس ته کنه نو دې کړه کنه او کنه نو ودا ایتا ام سلیم تو خواهر ولدلا کنه ور ولدلا ورخا جوڑا کریو جه کم ده کنه آه دیا جه کم ده کنه ور ولدلا یوالا دویم ده چه یو بلد وات شر دیمی کنه چې رسول برک په دغه زینب بی بی باندې خو ولیما په پس سره کړی و کنه شاه په پس سره غیشا و مړی و دا خبر چې کیندا کنه په حال کې باندې خو و دا وی خو یې چې ورشاوه ته یې سی و رسول برک دام کړل الله تعالی کسونو پر بلل دا ولیما یې جو کړی و دا غو می سلام کې راکی مگر لزلی و بیا اصل سے سید آدو کانا چه دید وسر پر ما سسا تعرض نشتا رسول برک سالو کراو مڑیاوا غیشاوا اولی مخلق پر نداو خوڑل کانا شا ولی په خلق ونه دا وغل اے ورس کیا دا یو لګانه صاحب غلولو خلق کړ بل کنه خلق ته غلولې دی پیغه غیش مړې خړې دی بیا چې کله رسې دی مېر نه ته وروړه دا خیر شو بیا بیا رسول الله برکت ته چې موږ پلون کارو بل پلون کارو بل نه رسې چې مقصد یې یا غارو بل کنه شا بیا خلق روغلو نه را خلق روغلو کنه اګه ته بیا ولی ما په دې ورشا سره ورکړل کنه کړي اول ولی ما په غیش او کومړی سره چې کنه په زینب بیبي باندې جوړ کړی و باب استعارت الثياب للعروس وغيرها پسول سره وشتل د جمعه استعارت معنی پسول سره پس ګړه سره وشتل د جمعه للعروس عروس به سره تول شي او هغه چې کیم نه سره ده پرا جمعه مثلا پسول سره وګړي چې د ورو بشه تیرا کو کنه چې یې سیده مړه کرا بشه ویری کنه بیا دې کاون کنه شم او چې کیم دا کنه ادارنګ چې کینه د مړه د پرا چې چې خو خامخ او ته ونه شپې دي چې زرش کې منځ دور جمعه وغند شتا مې نه اته نه په ټول سره وګړي کنه چې دا جمعه روکا څه ورځې چې زه وغند بیا وې دې رکه کنه دا راولي کنه شان وغیر هيا غیر د جمعه نه بل شي دا غړې چانه ملګری نه وخله په ټول سره لنګي زنه وخله چې کیم دا کنه په ټول سره یا په ټول سره وخله چې کیم دا کنه په ټول سره جراث روب دې برابر وی کنه هاما حوال سیش پیری جه کیم نکنه جه بدیش مروب دب سر بروبار دارا ولی کنش وابی قال حدثنا عبید بن اسماعیل قال حدثنا ابو اسامه عن شام عن ابي عن عائشه رضي الله تعالى عنها وعنهم انها استعارت من اسماء قلاده حضرت عائشه رسول سره وغشتل د اسماء بی بنا اسماء بی بی د خیر وا حضرت عائشه اسماء بنت ابي بکر عائشه بنت ابي بکر کنا هره غه تهمت په باندې ولا غوړ کنه شم یا د الله په قدرت دا کسه غنا په دغه مقابل دی دا غه یقین نه کنه د تبنا یتینا نازل شول کنه تبین مخشنه وراو کنه په دغه مقابل دی تبین یا امت تر او شو کنه شم او یدینا تهمت یا ورسې ختم شو خدای په کې دې برائت وکړو کنه یو کړو برائت ها سورہ نور شې چې کیم ده کنه دې برائت خدای په کې کیم ده کنه بیان کړو کنه فصلو بغیر وضوء ان دیر منزینا او بغیر به وضوء سره دکا کی به مین دینا ته بین یار نزل نو سوچ نه راکنه فلما اتوا النبي صلى الله عليه وسلم سوحت چه دی روغل رسول مبارک تا شکو ذالک علیه گلا وکل ذالک ایده کسی رسول مبارک تا چه میش بنده خدا سر منزو آخر غلو بیر بیا دوستانا من منزین وکرل کنا فرزلت آیت التیمم بیا نزل شایت دیغ تیمم دا سیم را لویا فیدا ورا سیدا ایلی امت تا کنا هر دا حساب دا یو مشکل خورو غلا ہو مشکل و کلا گلا مشکل در بندی روشی ہے تو مشکل سے تو تا خیری و طول امت تا خیری و پسے کنا دیتا خیر ورا سیدلا براعت اظہار دے براعت کی وشو کنا و طول امت تا خیر ورا سیدلو کنا فقال وسيد بن حزير وسيد بن حزير سيويت بتوبلا جزاك الله خيرا بدلا بدل کو تو تو آئے شخرائی پر بہترین بدلا فوالله مدا بخدای له وړي ما نظر به کې امر قد نظر نظر شو په توبه نه یو مصیبت چیریا یو تکلیف چیرا په توبه نه نظر نظر شو الا جعل لك منه مخرجا مگر ګرځولا د خدای په کې تو دې پر دې هغه تکلیف نه لیار دې وتلې تو نه و بو چې تکلیف نه کرا وجعل للمسلمین فيه برکت او خدای په قدرت دې مسلمانانو لپاره پیغه برکات خیر ته په شو چې کنه مسلمانانو فرمای دا سمرا غاټ خیر ولا سدلو چې ته بینو دا مشهور شو کنه او تو دا چې کیم دا خدای پاک دې مشکل نه دی وتل یار برائت ته خدای پاک بیان کو کنه خپل دا نه اس په دې حدیث شریف شسرو لالا استعاره دې جمعه خورو ولا خو غړواندا را غوښته و چې کیم دا کنه رسول سره بیا چې غړواندې استعاره را وودو غړواندا یې خو دې سره زارې چې دې استعاره را وودو کنه خو جمعه یا نه را استعاره خدا را وودو او بیا دا خو نو بیا نو حضرت عشاء خو دا غا تو آبا صدا وا کنا بیا دې نه پرا دې په سور سره غسل راو دې بیا دې نو بیا دې پرا خو سره په سور سره غسل چې کیم نه کنه راو دې شام خو په دې راغټ تو صحیح یو بل حدیث ته چې کیم نه ابواب الهبه ته په غیب فریش ابواب الهبه دې شوی چې کیم نه کنه تو سرو شي کنه پیغه صدا حدیث ته چې هر دای شاوی چې کله چې کیم نه کنه چې مدینه منوره ته رولې میزه بیا مو یو خط وکنه شام یا چیرې دی چې نو یې وړله که نه ښه خو ولې خو د هغه چې کیم ده هغه نه وي که نه ښه ده که خط یې چوي چې لاس جوړه خط وې ته وکړه شل جوړه وې ته وکړه دا کیسې خو نه ده که نه ښه چیرې دی چې په مدینه منوره چې نو یې وړله بیا مونه بیا هغه خط په استعاره سره غوښتو که نه ښه یا خط خو وروکړه د میر نو یې په شیوري که نه سیوره دی چې وغني بیا بیا دی سره ولشت بیا ور ولا زلو بیا بلا نو یې جوړه بیا والے مونږ غوښتو بلا نو یې جوړه بیا والے مونږ غوښتو کنه ختمه ور کولو کنه پیغه خط شوی وړل کنه شا اینا ډېر واضح ده کنه جمعه وا کنه په استعاره سره نو یې پر عروس ته پروي غوښته ده حضرت عائشہ نه کنه بابا یقول الرجل اذا اتى اهله سوحت سرائی چه وردریمی کرول اخبره تا وردریمی سمن جماع دا خود عذاب الفاظ دی کنا چه کرول تا وردریمی جماع ور سرکو پده وقت شوی سرائی سوی ای کیمه دو وی ای کنا شم بهر حال په دې وخت کې چې عورت دی یعنی وی بربند کنه عورت بربندول په وخت نه عورت دی چې یعنی وی بربند بسم الله اللهم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا خدا با کمی سنگ تا که ده شیطان نا و شیطان سنگ تا که ده میر نا پیغی شیشه چه کم شیطان میشتا ده جمارم نصیب کرده کنه شا و بیره کنه دا دا وچه تیرا کو کنه شا ده جه شیطان ویده تا سراب نور ورسوی کنه دای دا دا وتره کو حين یاتی اهله وسوخت چې درینګ دای چې ولا خپل ته دا دا وتره کو چې بسم الله اللهم جنبنا الشیطان خدا پاک څنګه پکې میر د شیطان نه وجنب الشیطان او څنګه پکې نه شیطان ما دی اغه سینا رزق سره چې نصیب کړه د تو مشته دیغه جمانه کنه به ته خدا پاک شیطان نه صاحب ثم قدر بینهما فی ذلک او قضیا دا روی شکته چې قضیا ولا دا قدر ولا دا کنه شم ثم قدر بینهما دین اورس یا فیصله کړی شوی په مان دغه خوند ولې شو چې په دغه جمع شو ولدون دی ولد دا سیل دی او یا دا غیر چې ثم قضی بینهما فی ذلک ولدون کنا نو بیره فیصله کړی شوی دی چې پر په دې جمع شو دی ولد لم یذره شیطان ابدا ضرر نه ور ورسې دی ولد ته شیطان مثال پر سرانګه ضرر نه ور ورسوي خاص قسم ضرر ده کنه د شیطان نه جنس شیطان مراد ده کنه او خاص قسم ضرر ده یو قسم بیماری ده په دې وړې وړې کې باندې لګېږي ام سبیان ته ویل شي دا بیماری به په دې باندې نه ولګېږي دا د شیطانونو د پریونه طرف نه په باندې لګېږي کنه دا بیماری نه په باندې ولګېږي ضرر نه زنه شرحین وی چې دا مراد ده او زنه شرحین وی چې ضرر ورور ورته دا معنی چې دا سړی څه کنه شه اخلاق په بارا باندې دا نن سبا ویل کې سدي کنه شام دا څه کې دا نه ستړي دي خلک سیرین اورې کو چې خو به کلمې به ته به سره زیروي کنه شام ا به کلمې به ته به زیرول نه دا دي چې دا دونه به سره وي کنه شام نر خو پر یاجه کې نه غشي تنون نه شي کنه باب الولیمه باب الولیمه حقنا الولیمه حقنا ولیمه چې دا ثبت ده ولیمه اصل و ثبوت دا ثبت حدیث شکنه وقال عبد الرحمن بن عوف عبد الرحمن بن عوف سے بلی رضی اللہ تعالی عنہ کہ قال علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مت رسول مبارک کو فرمایا کہ کلام اوزہ کرو اولے ولو بشاتن ولی ماو کا اگر تو یوسف سره ویل نه وکنا ولی ماو بیا اهل ظواهر وی چې دا ولی ما چې دا واجب ده کنه دلیل په دې حدیث باندې رسی اولم ولو بشاتن امر دا کنه و امر دی چې وجوب دې پر دې کنه صح دا وجوب دې پر دې و امیر جمهور په دې باندې دي کنه چې نه ولیمه چې د واجب نه دو دا به اخر سنت کې مستحب ده ولیمه واجب نه دو کنه شان یو روایت کې دا تر دې چې ولیمه تو حق و سنت کنه شان دا ټکی روغلي دي ودای دا امر چې روغلا ده دا وجوب ده پران ده د استحباب ده پر امیر بیلی کنه دا د استحباب ده پر دا ولیمه ولا ولیمه دا په کوم وخت شي بهر خلک په دې ډېر اختلاف ده کنه زنوی چه دخول نه مخشه زنوی چه دخول نه ورسی زنوی چه عقد نکاح نه ورسی زنه سوی زنه سوی خورا جهر واد دادا چه ده عقد نکاح ده وقت نه ونسا الا ما بعد الدخول کنه پا ده وقت چه کلا کو چه نکاح کو کنه نکاح خیر ده که جماع نوی کریا خو چه نکاح کو دینا ورسی چه ولی ماو کو کنه شم دینا ورسی چه ولی ماو کو کنه دخول نه بیا که مخت ویا که ورسی ویا کنه شم نو بیا دې جمانه کا مخته بیا کا ورسته بیا و عقد نکاح نه ورسته چې وکړو دا بیا سنت طریقه والی مالو او عقد نکاح نه مخته وکړو بیا اکثر په دې باندې دي چې دا سنت طریقه والی مان دو اسه خو یو مړی دو نه راځي چې سنت طریقه والی مال نه دو کنه شا کم از کم اسه شاه دارو چې مثلا نکاح وته شي او چې کیم دا کنه جما وشي چې کیم دا شپه تبو ته بیا مړی یو کو دا ټول علمون داسې چې دا پرشتیا سنت لري کولی مالو کنه شا خو خیر کلام را زړه نشي ورنی وای کنه بیا کم از کم نکاح خدا چې کیم نه کنه وتر یې نکاح نه ورس کې دا بیا مړی کو کنه کا جمال شکرای چې کیم نه وای نکاح ته درې نکاح نه ورس کې مړی یو کو دا بیا اکثر داسې کنه چې دا بیا سنت طریقه شروع لګره وابي قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثني الليث عن قيل عن ابن شهاب قال اخبرني انس بن مالك رضي الله تعالى عنه انه كان ابن عشر سنين انس بن مالك سے وہ بچائی دے لاسے کولے کلا دے لاسے کولے بچائی وہ مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينه فاز منا دے ارسل لے دے رسول مبارک سے مدینہ منورے تا رسول مبارک سے بکیمت منا سے مدینہ منورے تا پلو دا مقدم ظرف زمان دا سوچ کے کنا دا رسول مبارک په کی مزمنه چې مدینه منوره ته هجرت کړلو کنه په دیوا شان سي چې مو لاس کوله عمر وکنه شه نو بیا لاس کوله عمر وو یا رسول مبارک مدینه منوره ته څومره وخت تر کړل لاس کوله لاس کوله د خدمات کې کړل رسول مبارک مدینه منوره شه کنه فکان امهاتی انا سوی چه وی مان یه دمو مان یه نفکمرا دیو میریه یا میر خوان یې سدي دا تران یې ته ویل شي کته ته ویل شي کنه یا میر خوان یې کنه دا مان یې خوان یې دا وې دمو یواظبننی علی خدمت النبی صلی الله علیه وسلم یواظبننی چې امر یې کړلو مده په خدمت ته رسول مبارک باندې همیشه د پوره موتبع همیشه ولې ته ویل شي کنه یواظبننی چې امر کړو دې موتا پیغ خدمت تے رسول مبارک مندے پا طریقہ دے دوام و دے موضبت سرا کنا شا چے رسول مبارک خدمت تا بچیا کنا دا امر وی متکلو کنا فخدمت و عشت سنین بی مخدمت پر دے رسول مبارک لاس کولا و توفی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات کلش رسول مبارک و خالد چیزو بچائی دے شلے کولے و فکنت اعلم الناس بشان الحجاب دای وی چې وځو یو څور خبر په ټوله خلک نه شان دې دغه حجاب ته د پردا کړو چې در نظر دا دې شان ته ډېر ور خبرو کنه او رسول مبارک مدینه منوره ته زینب بی بی سره چې دا نکاح وکړو کنه په دې مقابله اخري سری چې سره نوستي مجلس یې کړو په دې مقابله چې چک شول لای کړ تنه وته په دې مقابله حجاب یې نظر شو فكنت اعلم الناس بشان الحجاب سرانگه وزر یود بر خبر پر طول خلق نشان ده حجاب ده حینا انزل سواتی چه نزل کل شده حجاب دیتا زشو خبری وکان اول ما انزل فی مبتنا رسول الله صلی الله علیه وسلم بزینب ابنت جحش او اول آغا چه نزل کل شده ده حجاب کنا و اول نزول ده ده حجاب کلا فی مبتنا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم پزمنا فاغا وقت ده اغه بنا و ده دخول ده رسول مبارک پا زینب ابنت جحش بنده کنا زینب ابنت جحش زینب بنت جحش تو کنا پا ده بنده رسول مبارک یا کلا بنا کرا کنا بنا پیغه زمراشه اوالا والا حجاب نازل شوالا کنا نو بیره وكان اول ما انزل وهو والنزول لدغه حجاب في مبتر رسول الله صلى الله عليه وسلم باغز منا او باغا وقت ده دخول ده رسول مبارک پا زینب ابنت جعل بنده یعنی اصبح النبی صلی اللہ علیہ وسلم بها عروسا وگرده ده رسول مبارک ده سرا ودکرین کا ده سرا ودو وگردو بیا جو وده وگردو سرا فدعال قوم خالق غشتا وکره ور غشتا والی بیتا کنا دې به پر اوله کسری سره چې خفاشي دې ته دا بزر شه ورته چې نه هو وځي نه راګرا شه لکه لکه یخرج دې دې پر چې وځي د خلک فمشى النبي صلى الله عليه وسلم رسول مبارك قال له خن په دې په دې باندې ومشيت زانو نه چې کیم رسول مبارک سره حتی جا عتبت حجرت عائشة رضي الله تعالى عنها حتی کې روغل رسول مبارک غ چوکاټ دې اجره دې حجره دې حضرت عائشة رضي الله تعالى عنها تر ورسېدل کنه بیا چې کلا وصل فضرب النبی صلی الله علیه وسلم بینه و بینه بالستر والو کل سولم براک من اغلال والو کل سولم براک فلمان ده مو فلمان ده زون شفا پردا بنده و انزل الحجاب و پده وقت ده حجاب آیتینا دینه نزل بی کنا دینه ده حجاب حال تا زجه کم ده کنا شور سجیم کنا شم او رسول مبارک پدې کې زینب بیبي باندې دایره والی ما کړی و کنه و په باندې کړی دا پوښتې ته وویل کنه چه اصبح النبی صلی اللہ علیہ وسلم بها عروسا فدعا القوم فاصابوا من الطعام ثم خرجوا وبكي رحت منهم کنا دا ولیمه درو غلی کنا ولیمه ثبت شو باب الولیمه ده ولو بشاتنا ولیمه اگر کپ یوبس سره چې کیم دا کنا ویل نه وی کنا بار حال چې کیم دا کنا چې مخاوینه یوبسال او کما خانه وینه به چې تشی مخاوینه چې کیم دا کنا بار شي سره ولیمه کړای شي کنا چه مثلا کنه را مخانوی نو چه کسی روکه کنه دا غا چه کم ده کنه دو سرخان وچه او دا چه کم ده کنه کلی پا بنده ویره از دا ولی ما شو چه کم ده کنه شا یا چای ما جور غا که دبال مبال رو گوڑه چه کم ده کنه دا ولی ما شو کنه شا یعنی رسرنی خجیر مجیر رنگی که چه کم ده کنه شا یا سلام علیک شر ده کنه شا دا ولی ما دو کنه شا چه سشی مخوی نه کنه شا وابي قال حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال حدثنا حميد قال سمع انس قال سأل النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن عوف فاشترى وكنا رسول الله عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه وتزوج امرأة من الانصار وحال لذلك عبد الرحمن نکاح کرا و دیو صد دی انصار سرا نکاح کرا و پدی وقت رسول الله برک پشتنا زن وکرلا چه اصدقتها اصدقتها آیا تو مہر ور کرا دیتا پیره کن نا تو بخار کم از دب دا حکم سیمرا جی کنا مہر ورکڑا دا تو دیتا کنا سیمرا مہر دا ورکڑا دا کنا دیتا قالا عبد الرحمن دا جو وزن رواتر من زحبینا کنا بار بار تشوی دی وزن دا یواری کی دی سرے زارے کنا میلوی چی دلاس رپیت دا یو بیا په دې چې ورس کې په بل روایت کې دي چې رسول الله راکته وایي چې اول مولو به شاتم کنه ولی ما کا اگر کا په یوسف سره ویل نه ترجمه البصره مطابقت پټ کې صدا پاپ رئیس ده وعن حميد قال سمعت انس رضي الله تعالى عنه حميد صاحب ویلی دی چې مار ویلی دی د انس صاحب نه قال چې دوی ویلی دی لما قدم المدينه تسوه چې رغلل دال مکه ولا خلق مدینه منوره ته هجرت یې وکړلو بیا نزل المهاجرون على الانصار ولا والمهاجرين په انصار باندې په باندې ور ولا ول کنه دا چې کورونا وی کرینا نه وی اتصال وی کنه او بده یې وښته بیا په دې کې چې فرض ول عبد الرحمن ابن عوف علی سعد نه ور ول ما شو عبد الرحمن ابن عوف په سعد ابن ربيع باندې یې سره وړه ول کنه یې سره وړه ول کنه به وښته و کنه شم بیا دا د انصار ایثار ته و د انصار همدردی ته کسا کنه فقال ادغه سعد ابن ربيع رضي الله تعالى عنه وقاسم كمالي دې قرباني ته سوچ کا کنه تصور نه بل تر قرباني دو کنه انو بیش قال عبد الرحمن ابن عوف صاحب ته ویل کنه فارا دې مشتو زون نه غنیو خو مشتو په مخ ته ویلو چې خدای دې ډېر سره سره کامل دا وته وکي کنه په مخ مشتو بیا دا پته خاطو وکي دا وپو وکي کنه شا هغه بیا دا کیسه نه وکنه قال عبد الرحمن صاحب ته چې بارک الله لك في اهلك ومالك خدای له خپل برکات وچي ته په دې اهل خپل شاه ورورا سدلو سشیتا دیغه پنیر نا و ده غړی نا غړی او غټل پنیر یو غټل کنه خجیره مجیره ولا کړی بعض غټیا وکړه چې غټیا وکړه د مہر ته کوله مخاوله را کنه شا نو بیش فتزوج نکاح یې وکړو کنه چې نکاح یې وکړو فقال نبی صلی الله علیه وسلم برکت چې هغه نکاح یې وکړو زمړی اوله مالو د شاتن ولی ما کا اگر کا په یو سره ویلې نه وی کنه چې یو سم سره لول کنه شا او لما بشاتن پی والی ما جوڑا کریو بفس سرا سیالو لو کنا و برا بی بی بنده افتندارو کرا چا بنده خجیره ایسی دی بچا بنده سشا ایسی دی بچا سی ایسی دی کنا و بده بنده سیالو کرا دا کنا شا نو بیو و بی قال حدثنا مسعود عن عبد الوارث عن شعيب عن انس رضي الله تعالى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتق صفيه رسول الله بركه زوجك صفيه بي بي وتزوجها وبيا فنكاح كرلا وجعلا اتها صداقه هو گرده ول رسول مبارک از دولا ده مہر ده ده نو بیه ده دا مقصد کسا ده رسویه ده که ده از دولا مہر کدائی سی کنسی کدائی مقصد ده بیان بشت اس کرده چه از دولا اینه ده مہر گرده ولا دوی په قیمت په نه ازدا کړی و چې دا قیمت په تپره کوي دا نه ازدا کړی هو دا قیمت په تپره کوي یا قیمت په دې باندې دین شو کنه بیا جا دین شو بیا آی په مہر څور کټ کړه دا کنه سا قیمت څنګه کنه آی په مہر څور کټ کړه دا وزن وی کہ دا دے رسول مبارک خصوصیت یو بل جاتے پر دانا جراو لیکن کلا پر نے کہا کرا و اولم علیہ بحیثنا اولی ما جوڑا کریو پا دے مندے پا ورشا سرا ورشا جوڑا کریو پا مندے حلوہ کنا دا پا جوڑا کریو آغا پنیر و خجیر و غیری وی دا سرا گت کریو دینا ورشا جوڑا کریو لیکن سینا دا پا بکرا پا صفیہ بی بی بی وابي قال حدثنا مالك بن اسماعيل قال حدثنا زهير عن بيان قال سمعت انس رضي الله تعالى عنه يقول بنا النبی صلی اللہ علیہ وسلم بے امراتنا بنا وکړه رسول مبارک په یو شذا باندې اې دې شذا نه زینب بی بی مراد شو کنه په دې باندې بنا کړی و او دخول جما کړی و فارسلنی بی رسول مبارک ولا جل مولا رب خالق پسې چې منډه خالق ولی می تر بلا فدعوت رجالا الى الطعام برب المجه کیمنا کنه ډیر خلق هغه مړی د تفسیر په لور کړو په زینب بی بی باندې وکړه مړی او تاو ثابت سے ویلی چه ذکر تزویج زینب ابنت جحش عند انس رضی اللہ تعالی عنہ ذکر کل شده تزویج ده زینب بنت جحش پن ذکر انس صاحب انس صاحب و مجلس سے چا ده زینب بی بی تزویج ذکر کلو فقال بی انس سے ویل چه ما رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اولم على احد من نسائه نظر دلم رسول برک چه ولی ما جوڑکری پی وکسب نبی بیونا اخبر بند دمرا ما اولم علیها سمرا جو بده والی ما جوړه کړی و بده سمرا جوړه کړی و اولم بشاتنا دنه باندې را بیبیونه کما بده باندې ډیر ما کنه دا راو دی باب من اولم باقل من شاتن هغه څوک چې والی ما کو په کام سره د سره دا راو دی او وی قال حدثنا محمد بن یوسف قال حدثنا سفیان عن منصور بن سفیان امه میری سیک پر منصور صفیہ بنت شیبہ قالت اذ صفیہ بنت شیبہ ویلی